کتاب ته دعوت ورک هواغه جماعت چې په دې کتاب تیار شوی او داغي صفات بیان کړل او هغه صفات در اصل د قرآن د حقانیت دلائل مو دا ایس سوالات مقدرو دا غي جوابونه وکړل او دا زمن کې د نفاق باس راغی منافقان بیا دوه قسمو قابل اصلاح او غیر قابل اصلاح په دې امثالو کې د قابل اصلاح او غیر قابل اصلاح تذکره وکړه او یا یوحنا سو عبدو سره دعوه د توحید هم وه خو د قابل اصلاح خلکو د اصلاح طریقه وښوله چې تذکیر به اعلی الا په ذریعه به د دوی اصلاح پکاري او ورسره دا چې وین کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا د اصلاح لپاره اتباع د کتاب نظام او قانون هم ضروری ده او بیا د دې مقابل کې د باطل نظام مثالی وي چې ان الله لا استحي ان يضرب مثلا ما بعوزه فما فوقها باطل نظام مثال د ماشي او د ماشي د وزر دی او دا غي زمن کې د دریو قوتونو تذکره وکړه درې قوت داسې دي انسان کې چې په دې سره درې تعلقات قائمي روحاني تعلق سره تعلق بالله قائم شي د دې تقاضا صحت تعلق بالله دی او توی قوت سره تعلق بالخلق قائم شي عقلی طاقت سره امن او نظام درستی دوی کې دریوانا قوتونه سلب دي باطل نظام والو کې چې دریوانه سلب شو نه تعلق بالله صحیح دی نه تعلق بالخلق صحیح دی او عقل نشته نو د عقل سلب کېدو د وجې نه چې کم نظام جوړ کړی دی هغه د امن او امان نه دی بلکې هم بیکاره دی الا الفاسقین الذين ينقضون ويفسدون کې دغه ته اشاره وا کیف تکفرون بالله او هو الذي خلق لكم دا یو دوه انعامات دې د پاره ذکر کړل چې د الله د دې قانون او نظام اتباع وکړي فاحیاکم پیدا کړی نو دغه ذات د نظام تابعداري پکار او هو الذی خلق لكم محسن دې ټول د زمکه اسمانو نظام هغه جوړ کړی د تکوینی نو دا تشریعی هم داغه ومنه اوس د دې سلورم رکونه وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً بیان د خلافت د آدم علی السلام تقرری د خلیفہ او دا خبره چې د الهام او د وحي ضرورت ده دا د دې رکو به حاصل بیان د خلافت آدم او تقرری د خلیفہ داغه د صورت داوی ته اشاره د خلافت او بیا الهام او د وحی ضرورت ځکه د خلافت په دې نظام کې الهام او وحی ضروری چې د خلافت نظام چلیږي دا به د الهام او د وحی په تعلیماتو چلیږي او ورسره په دې رکوع کې به ضمناً د اسلامي ریاست او خلافت بنیادونه وخی اسلامي ریاست او خلافت کم بنیادونه لري ابا بیان کی د صورت داوا و مونږ ویلو خلافت کبرا نو دی آیات کې هغه داوی ته اشاره د خلافت شورو د آدم علی السلام نشوه وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً د انسان وجود د خلافت د پاره دی او پزم کې اول خلیفہ د الله د طرف نه مقرر آدم علی السلام د آدم علی السلام نه د خلافت وراثت کې ابراهیم علی السلام ته پاتش انی جالک للناس اماما او بیا د هغه د دغه امامت او ملت حنیفیت ذمہ داری داغه په نسب او اولاد کې خوسته شي چې دنیا کې به دغه امامت کوي خلافت به قائمي اول بنی اسرائیل بنی اسرائیل په ذمہ د ذمہواری و د بنی اسرائیل دو شاخو یو یهود دویم نصارا کله چې اهل کتاب بنی اسرائیل په دې منصب او کار کې ناکام شو نو الله رب العزت لری کړل او دا غي په ځای باندې د ملت حنیفیت بل غټ شاخ د بنی اسرائیلو مقابله کې بنو اسماعیل راوستې شو اپ دې مقام درولې شو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او داغه اولاد دا د دې زنو د خلافت دا خبره شروع کی د آدم علی السلام بیا به د بنی اسرائیل تذکرې نو بیا به د ابراهیم علی السلام تذکرې کې د نبی علی السلام تذکرې شروع کی بس دا دغه انتقال ته اشاره ده چې د آدم علی السلام نه خلافت ابراهیم علی السلام ته ابراهیم علی السلام په اولاد ذمہ داری ونو بنی اسرائیل ته بنی اسرائیل ناکام شونو بنو اسماعیل ته بدا تراغه سپاره ختمېدو پورې د حاصل شه د خلافت ذکر او د انتقال خلافت ذکر دی دلته یو بل ترتیب وګوره د خلافت تذکرہ دلته قران وکړه خو کله وکړه سو آیات بعد مخ کې 29 آیاتونه بیان شو په دې 29 آیاتونو کې دعوت ال کتاب او تیاری وا زین سازی وا تیس آیات تراغن وی وی و اذ قال ربک للملائکتی انی جائل فی الارض خلیفہ خلافت بیان په دیر شم آیات کش اشاره دیتا چې خلافت به پاول ورځ نه قائمیږي د 29 آیاتونو سفر به کول غواړي بنیاد به مخ کی انا چې پاول ورځ کورس او سیاست دا ترتیب دی زکا امام انقلاب مولانا عبید الله سیندی صاحب رحم الله و انقلاب څنګه راځي خلافت څنګه قائمي اوی طریقه دا ده اول با د قران تعلیمی قران تعلیم لکه څنګه چې دی صورت کې اول دعوت ال کتاب ورکک نو قران تعلیم او ای د قران تعلیم به د ناظرین شروع کیږي قاعده ناظرین الفاظونه او بیا به معنا خودل غواړي په دې قران لفظن او مانن تعلیم سره با ذهن سازی فکر سازی وشي وګوره سوره مزمل کې هم داسې ده مزمل چې چاته خلاصه یادای نو د صورت ابتدا کې سو دي لس اوامر دي لس اوامر دا به شیخ القران رحم الله به او دا د سیندی سه خبره وا لس اوامرو کې وی هر امر کې اشاره د ستا وای کنا پنځویر کې قران نه دی ویلې ها اسه وای یاد وینا هر امر کې اشاره یو کال تا اشاره دیتا چې لس کاله کې بس کیږي جماعت تیاری کی د نبی علی السلام مکه کې لس کاله کې تیار شو دیار لس کاله کې ال بیا مدینه کې انقلاب راغ نورتل القرآن پکې سویم دی سلورم دی شیخ رحم الله به او سیندی صاحب چې سلورم امر رتل القرآن دی بچه چې د سلورو کالو شي نو د شي د تعلیم شي نو چې د سلورو کالو شو قرآن وته شروع کا نو قران به شروع کول غواړي شروع به د انقلاب د سنې د قران د تعلیم نه ورتل القران اول وهم دا وکنه اقرا بسم ربک الذی خلق د نبی علی السلام د انقلاب ابتدا سنوا اقرا نه اقرا اوس خلک انقلابونه راولي سکی ټوپ وای الکه په ټوپ نکی دا بلان دینا اقرا نه شروع کې رتل نه به شروع کې دا به د خلکو ذهن سازي فکر سازي عقاید او اصلاح اعمال او اخلاق اصلاح لاندې نه بکاري شروع د اعلی سر ځکه سیندی سے وای د انقلاب ابتدا د قران د تعلیم نه لفظن او مانن په دې بس چل کیږي ذهن سازی کی اصلاح د عقاید او اعمال وکی بیا دا غینه بعد و دویم سی خدمت خلق خدمت خلق بیا به خدمت خلق کول غواړي تعلیم نه پس خدمت خلق خدمت خلق سره با خلق تا په خپل خپل امام او مقتدا جوړ کی پینه شوه تعلیم سره سو شو د قران زین سازیو شو او خدمت خلق سره به خلق تا خپل مشر او مقتدا کی او خدمت خلق داسې شی دی چې قران دې متوخه او خدمت خلق دې وکړو نو دا خلق به تعالی زړه کې ځای درکې تعلیم او ورپسې خدمت سره ته به د خلکو په زړونو بیا حکمرانی کې بیا به الیکشن ته درېدو ته ضرورت نه الیکشن ته ودرېږي لکه خدمتو کې چې بغیر الیکشن څه شي پاس شي خلک عموما دی او دغه خدمت خلق ما مخکې ویلیو کنه عمر رضی الله عنه او د ابوبکر صدیق خدمت خلک کو کنه خلیفہ دی او د بډای خزه د کور خدمت کوي دا زموږ مذهبي خلکو کې کمزوري ده خدمت خلق نه پیژن کوي نه کوي ولی شیب نه کوي دا کار نه دا ځین سازي کوي خلکو اهم شی ده بنیادی چې خدمت خلق به وي مونږ خلک دا شي نه کوي ځکه د غریب کندو رندو د بې کسو د بې سهارا خلکو سهارا جوړېدل ډېر ضروری خبره ام المؤمنین وای نبی علیہ السلام کور کې فارغ اوقاتو کې با یا چرتا د یتیم کپړې ګنډلې او یا به د کونډې خزه پاڼه ګنډله فارغ اوقات اسو خدمت خلقو دغه رنګ ابوبکر صدیق دغه رنګ عمر رضی الله عنه بعد شپې نه ګرځید چا څه ضرورت یې پوره کم ټول سو خدمت خلق نو دویم شی بدای مونږ پکې مونږ پکې منځ کې دا شی پرې خو خدمت خلق ډیر ضروری دی او ورپسې بیا دریم بسی انقلاب او خلافت دا ترتیب دی دلته وګوره قران هم دقه سه وکړه اول شورې د سنه وکړه کتاب نه وکړه 29 آیاتونو کې خبره وکړه نو 30 کې بیا وایي و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفہ دیر شمایات دا به د اونتیس آیاتونو دیر شو آیاتونو مهنت اول کین والا به دې ځای ترارسي دا نه چې بس وي مونږ ډایرک کورسه ته ځان رسو نه دا مهنت به مسره کول غواړي زه انسازي فکر سازي بم پکاري دیو جنا لاهوري صاحب رحم الله حضرت لاهوري سیندی صاحب خصوصي شاګردانو کې دا کم منهج چې دا عام شوی دا لاهوري عام کړی دی همغه هم چې کم وایو اصل کې سیندی صاحب نه لاهوري صاحب غسته په دغه روان ناغوي قران خلاصه بس صدا دا قران خلاصه وي او هغه واقعیا شاید ما ویلې وکنه سی وی وای که چرته ز ریل سټیشن کې ولاړم هغه وخت کې به ریل ډیر استعمالې ده او ما ټیکټ غشت ټیم پوری پټفارد باندې ولاړم ټیکټ را سره لاس کې دی او ریفری چې کوم ولاړی شپېلې وای کنه ریل ګاډي هغه بس سیټي بجو کړی ما یو وخت په لاندې په فوټ پارتی بل په پیدانی په دې کې یو سړی منډه منډه منډه راشي ماته وی حضرت لاهوري قران را ته بیان کا په ما تهدید او دی وی قران را ته بیان کا نو اوی زبا دا یو وخت په عمره سه په پورت پارتی بل په پیادان کی دا دوی مخ په مو چته کړی نی ریل بر روان شوی لا نه چې ما به ته قران بیان کړی چا وته حضرت دا څنګه قران او دون الکسات مطلب منټ نیم کې کړه او یاو کنه د قران بس خلاصه لنډه دا ده چې الله کو راضی کرو عبادت سے مصطفی کو راضی کرو اطاعت سے اور مخلوق خدا کو راضی کرو خدمت سے مزار قران مقصد د الله عبادت توحید د پیغمبر اطاعت سنت او د مخلوق خدا خدمت دا قران درې خبرې نو ځکه سیندی صاحب هم وایي چې اول بسی د کتاب تعلیم بیا خدمت بیا د غینه بعد خلافت او انقلاب نو قران مول د تعلیم د کتاب خبره وکړه ذالک الكتاب لا ریب فیه هدل للمتقین 29 آیاتونو کې چې رو رسید نو په دیر شمی وی ویس قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفہ دا دا خدمت خلق خبره نه ده دا مایه د مونږ د مذهبي خلکو کمزوري ده دا شینک د د کمزورې خبره ده د نه ترقې وجه هم ده ترقی زکه کوي هم نه دا شی پکې نشي په دې کې عیسایت دنیا مخ کې ده دا ان جی اوز من جی اوز چې تاسو ګورئ دا دی جی جوړ کړی دي پای کې خپل مقاصد هم دي خو غټه خبره څه ده خدمت خلق نو د خدمت خلق په نوې لګیا دی دنیا ټوله لاس کې واغش تر دې چې مسلمانانو هم دا وی ان جی اوز سسری محتاج لاسینی ولې او مسلمانان د سره خدمت خلق پیجنیم نه د مسلمانانو وسونه خیریه اداری وی شته خیریه ادارې شته نشته عالمی سطح باندې شته نویم نشته ملکی سطح باندې چرته یو نیمه اداره بس خبره ختم او د مذهبي خلکو پکې سوبم کوي یو نیمه کا جوړی کړیم دی نه د چا دی ای دی د مذهبي خلکو خو نه ده هغه دا یو سیکولر سړیو عبد الستاری دی نو دا حل زمون نو دا شی مونږ مذهبي خلکو کې نشته حالانکه بدی زړونه غستل کی او یو طرف ته بیا مونږ دا جړا جاړو ان جی اوز دی او خلک گمراه کړي ان جی او زکه دي چې تر منست میدان ته شک تنه کې د خلکو ضرورت ته هغه یې کوي خلک ودا غینه خامخه متاثر کی نو ما متبادل خای کمال څه دی یوازې رد نه دی کمال دا دی چې ته متبادل هم خې ټیک د ان جی اوز باندې عبارت کو چې کم لګیا دی اغي د ان جی اوز او د خدمت خلق په آړ کې گمراهه پیلاوي فحاشه پیلاوي رد بئی خدا مطلب هم نه دی چې سره براد الته د خلکو ضرورت دی او عزت ستارت سکم زه د لوګي نمرم کنه نه بئی آفت زده علاقو کې آفت ته خلکو ته د خوراک سکاک جامع کپڑے ضرورت دی انجی اوس راغلی ای تقسیمي مولوی سوي مې اخلا او خپل ول ورکینا سبکې وې زمولوی سه بوزګار ده دا څه ده کنه ده په خوا زلزلې را لې زلزلې زدګانو علاقو کې هي خو ضرورتو ای که کافر او مسلمانو خو چې سوال راوړي ضرورت نه مجبوری دا خبره ده نو ټیک د رد بکو خو چې د رد سره مونږ ته متبادل هم وې مونږ هم بیا سکولې دا شیخ کابل ګرام رحم الله یو ورځ دلته و ناستو مونږ روټه باندې چې ماسپخین ټیمو او د بونیر محتمم صاحب بونیریان به دلته محتمم صاحب میر افضل مولی صاحب مو ناستو خبرې کېدې خبرو دوران کې شیخ صاحب ته میر افضل مولی صاحب وی محتمم صاحب چه شیخ صاحب خوله دې ستړې شو خدای داسې څوک چې پیژني ته پته ده خوله دې ستړې کړ ان جی اوز باندې ردونه کې او خلکو ته مال مال ورشه بره طرف ټولو خلک د ان جی اوز نه لګیا دي تاونه اخلي نو شیخ ورته زما کلی والا خو دی والی کابل ګرام او استانه یری ځکه نه ستانه یریږي ویزه کینه یعنی چې تنه هغه به مې نو چې دا خبره وکړه هغه خلې نو محتمم زیب دی داس نو شیخ صاحب غلې شو دا به دا عادت هغه به چې سوچ کو سر به داسي دا سر به داسي وغورځاو شیخ صاحب نو به سره اوچت که خا محتمم صاحب ته خونه وکا کنه سکو سبکو اته سبکو شیخ ته مشر ته خونه به تکه خوله کا دا مې ته وی چې صرف پرد د ځان ستړې کا ما وته جیز خونو کم ماته خاری وای ماته کله کله خاریه خاری وای ما په دې بردم کو خود د دین جیوز مقابله کې با اسلامی انجیوز جوړو اے دا خارړی روخيار دغه خبره صحیح دا خبره صحیح ده ما زکال ترت کو مال داغه ضرورت ته نو بیا ول خپل جوړونو وته دغه مال دا واله بیا به زمون په غلګم قناعت کوي هم سره شتنه او نو ورکو وبل نه وای مالا ادلوګي نمرې سبق کوي استراری حالت کې خو شریعت خنزیر غو هم جائز کړی نو خبرم دا کولا چې زموږ دا شی نه صرف رد کوو متبادل نه خو نو بیا ما وتوي مې جی جوړ کم زه دا سه اداره جوړک نو دا زمون رفای اداره د خادم ویلفیر سوسایټي دا د شیخ په حکم ما جوړ کړ او بیا دا غینه بعد اخری ملاقات له راغلی او بیا اپریشن یې شروع وی د سوات نو دې سکولونو کې دا سواتیان او دا کم خلک چې راغلی وو دوه درې سکولونه مونږ سره مونږ چلول تقریبا هغه وخت کې تقریبا 1 کروڑ روپے تاوان تاون مونږ کړو لګولم د یوسف آباد کې سکولو دغه بار سکولو دی کیو نو بیا راغې اوس خو غټ دفتر دی دلته دا چې دا ورکوټ غوندي دکان او چې بګی د اسلامیک شاپ دی دې کې مدانیم دام دفتر جوړ کړ چې راغې ما وته جی خبره مې ته کولې د دفتر دی او مې دغه اسکول کې دغه خلک راغلي دی دا غیم خدمت کولت ډېر خوشاله شو دا وایو خو بس دا زمو دغه اخیری ملاقات دی نه بعد چې لاړ بس جیل ته لاړ او بیا شهید شو نو څه خبره مې دې پوره کوله چې ترتیب دار خو زموږ مذهبي خلک دا نه کوي او خدمت خلق یوازې دې تم نه وي چې سړی پیسې ولګي کې سړی پیسې بچرته پیدا کو ته میدان تروزه پیسې بیا خلک ورکړي خو چې په اخلاص لګیا شي او یوازې دې تم نه وي کنه دا خدمت خلق یوازې پیسې نه د لاس خو منډه تړلمی کنه نو مو خلک دانه کوونه چې نه کوونه بیا خلک نه متاثر کی دا وکه دک سیندی سی وی اول سره تعلیم بیا خدمت نو بیا انقلاب او خلافت دا ترتیب دی قران هم دا سې وکړه د تعلیم خبره وکړه نو ورپسې د خلافت خبره شروع کړه ویس قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفہ او د لاهوری صاحب خبره موکړه نو دې څنګه بیان د خلافت شو اوس په دې رکو کې د خلافت په دې بیان د یو اسلامی ریاست او د خلافت بنیادونه اخی اب کې یو سو وګوره یو لس خبرې دی پکې چې سړی سوچ غورو کی د اسلامی ریاست او خلافت حواله یو خبره قیام خلافت او تقرری د خلیفہ یو امر ده صد پارا لتنفیذ هاذا المقصد د دې مقصد د تنفیذ د پاره با قیام خلافت او د خلیفہ تقرری پکاري مقصد څه شه ده توحید او د نظام قیام امور خلافت باندې بپو اسینا امور خلافت نه پویږي علم نه لري او هغه د خلیفہ او مشر کا سربرا دی که سلطان دی که امیر دی که نه نه علم آدم الس علم به سره د خلافت امور و پیچنی علم بلری او علامه د مل اسما کې تاسو ویلي کنه تفسیر کې چې سو دا غ وخت ضرورت شیو کن دا کاسه دا ودا کټوي دا ودا سمسه دا ودا اور دی ودا وبدي نو هغه وخت کې خو محدود خلافت وکنه دغه امور په غی باندې ادم پیدا نو اس ار دور کې چې د ریاست او د خلافت سونه ضرورتونه چې خلیفہ پاغه پوي خلافت خو چلیک ابل ته به وایو چې علم او جسم دغه د سمرات نو دغه وسره ټلک او تفصیل به الدش نو اوصاف د خلیفہ علم او امور خلافت باندې پویا درېمه خبر هغه ده طریق انتخاب طریق انتخاب سره ها میرټ میرټ پیچن میرټ قابلیت په میرټ برازي دانه چې غریب سند پویو الیکشن کې پاس شو ځا صدر او وزیر اعظم شو خلیفہ جوړ شو او امیر شو مقرر شو د آدم علی السلام تقرری چې الله کړی دا پس کړی دا فلما انباهم مرټ باندې راغله په مرټ بکی پاکستان کې بس کی په مرټ کی دلتا نوې لفظ وې دلتا الیکشن نه سلیکشنی سلیکشن کی سلیکشن او بیا ول اصطلاح جوړ کړي سره سلیکټډ حکومت نو دلته سلیکشن ښه الیکشن ني الیکشن خو دوکا ده اسی وی جمهوریت هغه ستاسو جمهوریت مې دلته نشته پاکستان کې دا جمهوریتي دا کومې لوبې دی جمهوریت کې دا ځل الیکشن کې شوم کته ماشومان هم به پوي دا لری کوه کینه واغله ورکو د لمو ورک اسلو بنوا پورا خنده ولو بوش هغه خپل جمهوریتم سم رانه اے پاکستان کې نه اسلام شو نو جمهوریت شو شرم شو شرم ایسنک نه اسلام شته او نه د دوی غ جمهوریت شته هیڅ نشته نو پاکستان کې سي الیکشن نه سي سلیکشن اب میرټ وی نو دا خبره ضروری ده چې امیر جوړیږي خلیفہ جوړیږي نو هغه به په میرټ راځي کله چې میرټ ني او سلیکشنی اقربا پروری وی مفادی نو بای کې بیا لایق سړی نه راځي نه لایق راشي نه لایق سړی پاش پاکستان کې وګوره د دې سلیکشنو یا د دې الیکشنو نتیجه سي ادا نتیجه میټرک یا پاس یا فیل اب وزیر تعلیمی سبای وزیر تعلیم اگر په خپل تعلیم نه کړي دی سي وزیر تعلیم او د مذهبي امور وزیر بسو کی چې خپل مذهب نه پیژني مذهبي امور دی دا حل پاکستان او د صحت وزیر به هغه چې د سره صحت پیجنیم نه دا حال ولی دا میرټ نی هر څه په میرټ چې په میرټو بس بیا به کار سم روان نو دا ضروری ده او دا یوازې په حکومت کې نه زموږ د قوم مزاج راشي جوړ شوی دی په نورو زینو کې مداسي ادارو کې وګوره پیره مریده کې وګوره بچه کې وګوره لیډره کې وګوره ادارو کې صحیح بس سلیکشن اسه کینا درې شي نه دي کله چې دا پا وراثت شي نو تباش په وراثت تبا کیږي یو باچی حکومت چې دا پسی په وراثت شي کلم چې تاریخ کې صرف وراثت ته کتلی شوی دی پلار باچا او زوی به زوی نو نو سه به اوس اهل دې کنه د خو کې نه نو دا سم تاریخ کې لو وی شوی دی چې د شپږو کالو د اتو کالو ماشومم سره سلطان وراثت وکړ نظامونه تباہ او برباد کړ دا سم شي او دویم پیری موری دی چې په نسب شي نو پلاری پیرو نیک اخو بزرگ سړیو عالمو الله والا ولیو نو هغه چې لره شو نو زوی جټ جاهل خو بسوس د پیر زوی د نو پټکې ولو او د سربندي وکړه په هغه مسند کې ناز نو جهالت د پیره کې شرکیات بدعت ولې رالل هغه اهل په ځای نه اهل رالل کې ناستل نو اول علماء اولیو ای اصلاح کوله روستو جټ جاهل کې ناستل ناغي جهالت خورک شرکیات بدعت خورک د تصوف کې شرکیات بدعت او پیره مریده کې څه کراله دا زمون شیخ سیبو شیخ زنجان شهید رحم الله زما حدیث استاد او زه ورځ وای مدینه کې هم وی چا روټه کړې و نو چې لاړه ملتا د پاکستان یو پیرو د پنجاب امغه روټه کې مدو وی مجلس کې ناستو دې کې داسې د مانزو دا صدا سه ساده اسانه مسله یغه پیر سه منه ته پوس چې شیخ صاحب دا مسله څنګه ده ما ته دا شي قتل نو مې ته غپ لګې وای چې نصیب بالکل صحیح وای ته ته دا مسله نه معلومه وای چې نه مال نه راځي وای مې ته چې دا پیره وای مې ته چې شیخ صاحب څنګه پیره مخ پلار می پیرو امړ شو او ځاسې ګرځیدم را ګرځیم خلکو رونه پټکې را د بسر کې خو زی پیر کړو نو دا حلی بیا نو دویم چې پیری شي وراثت شي تباش او درېم لیډری لیډری چې کله په وراثت شي پاکستان کې دام په وراثت چلی لیډری اهلیت شته کنيشته خو بس پلار او نوس به زوی به به نوسی به به کړوسی پاکستان کې دا داسې لیډری کنه دې چلیږي کنه چلی اے بټو بټو پسې بنظیر رااله بنظیر پسې بوس بلاول له ک بلاول له سبلا هغه ده نو غفار خان بابا نو ولی خان بابا نو بیا اسپندیار خان نو بیا ایمل خان وګوره بس اهلی کني بس لیډری دا دام په وراثت چلی دا درې شي نه تبا کیږي په دې چې کلا وراثت شي او بیا زموږ مذهبي خلک هم داسې کوي ها ټیک دا د مخ کې لیډر بادشاہ پیر وارث دی خو اهل دی نو ټیک دا او چې اهل نه دی نو دا تبا کول دیو جن بنیادی شې سو فلما انبهم باسمائهم مرټ پکار بیا به د خلیفہ سه تابعدار کړه اسمو واتیو ولو امر علیکم عبد حبشی بس چې خلیفہ او امیر شنو بیا بسی اطاعت دا به قاعده چې لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق ٹھیک ده بس حلال او حرامو کې نه اخو د شریعت حکم ده مباحاتو کې به اطاعت پکاري دنیاوی کارونو کې به د قران سنت نه خلاف ني دا بیا جمهوری نظام کې او شورای د اسلام نظام کې فرق ده جمهوریت کې مسمبلی جوړه ده دا ارکان د شورا ارکان دي کنه او په اسلام کې امداد چې نظام مملکت چې چلیږي سبي اصحاب حلو عقد وای کنه شورا خو هغه شورا دی شورا کې فرق دی جمهوریت والا شورا دادا چای وای طاقت کا سرچشمه عوام ہے او جمهوریت ستوي د عوامو حکمرانه او حاکمیت ته وایي دا خبره کې مو کدا په دې معنی باندې چې عوام خپل نماینده مقرر کی کنه نو ځا سناسه خو خبره جوړي خو کدی چې لکه عوام با توام فیصله کوي او یا غ نمائندگان به التکی او بیا جمهوریت کې دام چې د دا عوامو کم منتخب ارکان رالل سینټ اسمبلی ته نو دی مکمل اختیار مندي کم شی حلالي کم حرامي کم جایز کوي ناجایز کوي نو دا خو شو کفر ا کفري کا ولی هغه اتاټي اختیار د حلال او حرام او د الله او غدی لاس کې واغش نو د مغرب په دې جمهوریت کې دا شی دی د برتانی د امریکې د دوی سېنات اسمبلی مکمل اختیار منه ده دا بل پاس کوي چې خزه خزه سره سړی سړی سره نکاح کولی شي کوي دي ته ګوره ده جایز کړه وته قانون یو زمون شورا کی سیده اسلام هغه دادا چې بغیر د شورا نه او بغیر د اهل حلقت نه نه چلیږي خو لیکن کم چې منسوسی دی ای کې به کار نه لري مشورې به پس کوي مباحات کوي مشورې به په انتظامی خبرو باندې کوي او کم ځای قانون منسوسی نشته نو بیا به د قران سنت پرانا کې څه کوي قانون سازي کوي دا طریقه ده یعنی هم شورا ده هم شورا ده خو فرق دی پکې نو خبره مونږ دا کوله چې سبي اطاعت د خلیفہ وایس قلنا للملائکه اسجدوا لآدم د اطاعت ته اشاره تابعداري وي او پینځمه خبره دا پروتوکول شو اعزاز شو احترام شو نو د خلیفہ به احترام او اعزاز شي او شپغم شپغم د دې آیات منس کې 36 کې دا مامور دی نو د عوامو د دې ضرورتونو خیال وم ساتي یعنی مطلب څه د دې ضرورتونو خیال ساتي نو مطلب دا چې اسلامی ریاست خلافت با یو فلاحی ریاستی فلاحی خلکو د فلاح خیال بس ولکم فی الارض مستقر د دې شي خیال او اتم وم ومتاع الہین متاع الہین دومش متاع الہین کې اشاره ده چې دا د دنیا زندگی او دا خلافت دا دایمی نه ده بلکې لمیټډ ده لمیټډ څه دی محدود دی اسنه خلیفہ وای جوړه وای میم زرما ورسه زما او ټول عمر به خلیفہ او ټول عمر به جام دیم نه د آیات ساتل غواړي حکومتونه د دنیا ژوند د ارزي شي نه دي دا چرته مستقل نه غاڼي ولی کله چې خلیفہ او بادشاہ دا مستقل غاڼي نو عیاشي پیدا شي ابي په دې قابش نو نه دا لیمیټډ دایمینا الہین دغه د اسلام او د کفر منځ کې فرق دی او دا دنیا او د ارسه څه غني دایمي او میشه غني او بس دا دنیا ده مو نه دا د الله د طرف نه ارزي تور ساواله شوی دی امانت وقتی تور شوی دی او اتم هغه دا چې حاکمیت اعلی بد چي حاکمیت اعلی انګلیش کې چې ورته ساورنټي وای ساورنټي حاکمیت اعلی ساورنټي او حاکمیت اعلی بد چي یا داسی وایا قانون د ریاست او خلافت بسی وی فایما یاتینکم منی هدن فایما یاتینکم منی هدن حاکمیت علاوه د الله په ملک ځکه د اسلامی او کفری ملک او نظام او آئین کې به دا فرق چې بده کې به حاکمیت د چای د الله به حاکمیت به د عوامو نه حاکمیت به د سټ اسمبلی نه او خدای شو حاکمیت د الله ان الحكم الا لله حاکمیت به د الله دیو جن پاکستان آئین چې کله جوړ شو نو د 73 آئین کې علماء چې کله کمیټي جوړ کړه او هغه کې د دې آئین د مسلمانولو لپاره چې دا آئین مسلمان کو اې د بار علما کې ناس نو نقطې پیش کړې نو بای کې یو سو یو نقطه دا وا چې پاکستان کې به حاکمیت اعلی د الله دا د پاکستان د عین دستوري سره د دفره او سره بل داوا چې هیڅ قانون و پاکستان کې د قران سنت نه خلاف نه جوړیږي نو د آئین کې ولیکل نو سم پکشت مشرف ځا سزا نو شلو چې دا ټکی ته وباسي هوته دینش او دې سم کوشش پاکستان سره چې داروانه ده کنه نو دقه شعر چې دا ټکی به کله دی واسه دا مطالبه ده د برتانیې د امریکې د ټول عالم کفر اگر چې عملی پکې نشته خواوی دا وجودم نه دی خوخ ولی په دې پویه په دې ځان پوی دا شی عملی نشته پاکستان کې نه حاکمیت اعلی او نه قران سنت مطابق قانون خود دستور کې پروت دی نو بعضی زمون نادان وای چې پرې د مړه دا لری کې ته خدای څه ضرورت څه کوي نه پوهه سړیا عملا نشته خدا ټکی دی وی پوه نه شوې دا ټکی دی وی سو پوری دا ټکی شته نو زمونږ اواز به لګی که دا ټکی دی اوتل والله که د قانون نوم والے پاکستان کې عملی ما نشته خو لیکن د مذهبي خلکو د پاره بنیاد ده یو موګه دی مضبوط پښتانه ماتل کوي کنه وای کټوي په مضبوط موګي باندې څه کوي ټوپونه وای کنه نو مذهبي خلک که پاکستان کې ټوپ وای نو په دغه موګي به وای ځکه مشرب ځان او شلاو بیرونی دنیا په دبون رالل چې دا شتیوزی او هر وخت دې کوشش چې دا ټکی ته لری شي سیکولر لیبرال خلک تجزیانګار لګي مړ دې ته څه ضرورت دی واسه معاملې نشته نه ټکی ته لری کې مو یا ملن خو پکار د چې راشي خو کاملا نه مینو دا ټکی دی وی استلخنی دی هو تل کنه بیا وګوره چې پاکستان کې بسی هغه دې ټکو څه کار روان کړي او څه خلک لګیا دي چې وي نو دغه ټکی دی پکې خو بهر حال خبره دا کوله چې سویمه خبره وا نه هم حاکمیت اعلی دا چا دا د الله فما فما یاتینکم مني هدن او دا چې د دا اوس د خلکو تقسیم د الله د نظام او خلافت او قانون کې د خلکو تذکرہ منون کیو نه منون کی څوک به د خلافت په دې نظام رواني او څوک به خلافي نو دا غدواړو ډلو تذکرہ وش دا لس نقطې شوې په دې رکو کې د خلافت حواله سره د آدم علی السلام رکوع مو سو اوریدا دا زور پکې پروت ها نو په دې رکوع کې بیان د خلافت دا آدم علی السلام او د خلیفت قروری او وسره دا ټکیو چې د الهام او د وਹੀ ضرورت ته صد پاره د نظام چلولو د پاره ځکه چې د اوی نظام هم چلیږي د مغرب خو هغه نظام په وਹੀ نه دی بنا او د الله نظام پس به نه په وحی باندې موږ د وحی ضرورت د نظام چلولو لپاره کله چې وحی تی اوزی نغه نظام به ظالمانی هغه نظام به د فحاشی د عریانی هغه نظام به د الله د بغاوت او کله چې پکې وحیشته نو دا به د انسان د خیرخواهی د عدلی د انصاف نو ځکه دا ضروری شی نو ځکه سیندی صاحب دلته کله وای چې الهام او وحی کی ضرورت ہے صدا پارا نظام د پارا کا د وحی ضرورت بهرحال دا دې زه پوره خدا د دې رکو د خلافت بیان او لس نقطې وي اوس په تفسیر کو یو څو خبره یو خبره خو هغه خو د نظام او خلافت شو دغه اصول دي د اسلام د مغرب هغه د دین آزاد پای کې په مرټ باندې تقرری نشتا د وਹੀ پابندی نشتا قرآن سنت پابندی نشتا وغیرہ وغیرہ او دویمه خبره یو مسله دلته نه بل معلومی یو دو خبری دی دی وخت کې مغرب کې زهر باز دي مغرب مونږ یادو سوک امریکا برتانی یهود نصارا مغرب جګړه خبره دا چا شروع ده دی وخت کې دنیا کې ها زموږ جګړه چا سره ده یا ساته مغرب سره دی وخت کې مغرب اور اسلام آمنے سامنے مغرب اصطلاح ده مغرب سره زمونږ خبري شروع دي مقابله ده نو یو څو مسلې دلته نه معلومیږي چې د مغرب او د اسلام منځ کې دي یو تا مسله د فردیت وای مسله فردیت فرد فردیت دا مسله زره باس د اجتماعیت مسله نه ادا دا چې د انساني سوسایټي او د معاشره دا آغاز د فرد نشوي دی او که د جوړې او د فیملې نه شوی دا یو جګړه ده او وی وی فردیت ای د فردیت خبره او وی انډولیجولیزم دی دا یو غټه مسله ده نن آغاز د فرد نه دی که د فیملی نه دی د خاندان نه دی مغرب ټول زور پدې ده د فرد ازادي بس او فرد اصل ده خاندان اصل نه ده او وی فیملی لا او خاندان لا سور کوي ثانوي حیثیت ورک او ای خاندان او فیملی وا ودی کني ندی اصل شی څه ده فرد فرد اصل نو دا نتیجه شوا چې نن مغرب کې خاندانی نظام درهم برهم خاندانی نظام نشته د کور دا حل دی خزم سار وختي وزا او خاونه موز او بچي دقه صفاتش نو د بچي تربيت به سو کوي نو بچي د پاره سره جوړ ک ها بچو د پاره او سده نومیر شورانه اې د پاره چې دینو بیبي هاوس جوړ کړل نو التا ماشوم هغه کی کی نو ماشوم ولا پردي خزلوي او خزه خاونو وتل نور آزاد دا خاوند د خزینه تپوس نشي کوله او خزه د خاوند نه چې چرته وي چرته نه وي ولې نا وخت را لید کې کار مل را دا سده انډولیجولیزم ده دا د انفرادي معاملې ده د کې بغوته نه وي هیڅ ورکار نه لري دغه سي زوی لورم آزاد چې د دیار له سکالو شو سوار لزباز بیا مور پلار دا وس نشي لرلې چې لور نه تاسو کی چې شپه دې چرته کړي و بیګا چرته وي او کلور چرته ځان سره الګ لاس ترخ کې نیول رانه نه وته کنه نو مور پلار ته نشي چې دا دې سوکرا وز دا مې ګرل فرند دی ګر دا څه بوای فرند او که الک جینې راوستنو صدا ګر فرند دی دی نشي ویل چې ولی نه ولی اصل شی څه دی فرد نو ګوره فرد له دون اهمیت ورک چې خاندان په تباہ برباد ک دا مساله ده مونږ سوایو مو وایو قران چې وګوره کړه نو د انساني سماج بنیاد قران په فیملی خده په فرد نه دی خه د آدم علی السلام واقع چې بیانای نو دلته وګوره سوي وقلنا یا آدم اسكن انت وزوجك الجنه انسانیت ته چې خطاب شوه دی نو د فرد شوه دی خاندان ته کړه اوس کون انت و زوجک فیملی تک خاندان تک اسلامی سماج شروع چرته نه کیږي فیملی نه کیږي او د خاندان نه کیږي او دا فیملی د سماج او د معاشره ډیر بنیادی او هم یونټ دی او چې خاندان دلره کې نو سماج سماج پاتې کیږي اجتماعیت اجتماعیت پاتې شو بیا خو د سماج ته سماج وایما نه شوي په خبره سماج اجتماعیت ته وایي کنه معاشره ته وایي نو چې تا فرد ک فیملی دې ختم کړه نو بیا سماج سماج شو سماج سماج پاتې نش ځکه اسلام شروع سره کوي خاندان خطاب خاندان ته کړي فرد ته نه کړي اوس کن انت وزوجک په دې لګزان پوي کې یو د فرد اصلاح د نوعي کې اسلام بیا څه کوي فرد مخاطب کوي اصلاح نه یادوم اصلاح خو د فرد نه شروع کی خو سماج کم زینه شروع کیږي فرد نه خاندان نه سماج سماج نه دی چې کله خاندان ني نو قران شروع د خاندان نک زمون په نس باندې د خاندان ډیر زیات اهمیت ته دا فرد خود د خاندان یو فرد دی نو د تعلیم تربیت والے سره اهمیت شتا خو لیکن په سماج کې بیا فرد ثانوي شه دی او خاندان سره اصلي شه بنیادی یونټ دغه وجه ده چې اسلام د خاندان په معاملاتو باندې ډیره توجه ده زور ده دا تدبیر منزل او دا شي نه د سری خاندان نکاح طلاق دا ټول خبره اولاد تربیت حقوق دا ټول څه شي خاندان مونږ وایو فرد برای فیملی او خاندان دی فیملی برای فرد نه دی اور اهم مسلې دي دې تسوي ابل خبره چې تاسو جنتیانی اسنه نه خبر دنیا کې دا باسونه شروع دي خالمی ستمان دي دیتا کرنٹ ایشوز وای نوې مسلې دا د کفر اسلام جګړې شروع دي برسته باندې دا خبرې دیو جنا چونکه موه د انساني سوسایټي آغاز چې قران سره وګوري د فیملی او خاندان نشوي دی نه نه یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه شروع دغه زینوش آدم علی السلام چې جنت تراته یوازې راغلی کو سره د خزر راغلی او ان دنیا کې چې کله انساني آبادی او تشکیل شروع کېده د فرد نه شروع کو که د جوړې نه شروع شو جوړې نه شروع شو جوړه دا دواړه الله را لیک نو دا یو بنیادی مسله ده ایدا ولی وی نقصان دا ده یو طرف ته خاندان متاثر شه تباشه دا وجه ده چې مسلمانانو کې او مشرق کې خاندان د معاشره او د سماج یو مضبوط مستحکم یونټ ده نظام مضبوط ده او مغرب کې خاندانی نظام تتر بتر انت شته دی نه د سره ځکه دا ځان له نقصان ورک او بل په کې مقصد سره دی چې فردیت دا مسله کوي کنه انډونیچولیزم مقصد دا دی چې دا مذهب د دې سړی انفرادي معامله ده غټه مقصد پکې دی بس دی آزاد دی په دې فرق باندې نه د خاندان د بورات لې شي نه د معاشره راتلې شي نه د نظام راتلې شي نه د حکومت راتلې شي د ذاتی معاملات د ذاتی معاملات نو انډولیجولیزم کې دقه بنیادی خطرناک خبره نه یو مسله خداش دویمه مسله او جګړه دا ده مذهب اوس دویمه خبره مذهب دا باس ته دویم چې دا مذهب چې دی نو دا د فرد سر تعلق لري کده سوسایټي سره تعلق لري اجتماعیت سره د مزق طالب به فرض سره که اجتماعیت او سوسایټي سره یعنی دا مذهب د فرد رهنمایي کوي کدا د اجتماعیت او سوسایټي رهنمایي کوي یا بل تعبیر دا مذهب صرف فرد الله سره جوړول غواړي کدا مذهب تمامه سوسایټي او معاشره الله سره جوړول غواړي نو مغرب سوي وي د مذهب تعلق صرف فرد سره ده فرد سره ده د فرد تعلق جوړول غواړي او د مذهب تعلق وي د سوسایټي سره نشته اجتماعیت بس د فرد او د الله پریویټ معاملہ ده د پوه شو الله پوه شو سوسایټي بازار دی معاشره اجتماعیت لہذا دای پنیز معاشرت سیاست معیشت دا درشي نه دي کړ اجتماعي سیاست دی، معاشرت دی او معاشیت دی. دا اجتماعي شیونه دي، د مذهب په دې کې هېڅ عمل دخل نشته. سوسایټي به مذهب دی، معاشره، سیاست به مذهب دی او معاشیت به مذهب دی. دې ته وایي مغربي فکر، دې ته وایي مغربي سوچ. او دا ای نظام مغربي نظام د اجتماعي شي نه وستل مذهب نه بار نو د سیاست کې سرانه نه استل د الله حاکمیت ختم ک اجتماعیت نه الله او اس مذهب کړ نو الته کم حاکمیت راوس عوام جمهوریت او معاشیت کې او اقتصادیاتو کې د مذهب دخل ختم ک نو سیر اوستل سرمایداران نظام او سود فری اکانومی او معاشرت نه مذهب لری ک نو الته سره اوستل مغربي کلچر او تهذیب آزاد جاهلیت جدید بربند تهذیب بے ادب تهذیب بد اخلاق تهذیب داش دا شی راوست اجتماعیت کې به دا شی ني ای دا وای مونږ وایو دا کار غوي کله وک انقلاب فرانس نه پس انقلاب فرانس پیژنې انقلاب فرانس تقریبا 2.5 درې سو کال مخکې مغرب کې د انقلاب راغلی دی دته انقلاب فرانس دا داسې و دینه مخکې د دې مذهب او سیاست یو ځای ټول کنټرول په حکومت باندې دا چاو پاپای روم روم خبره موکړه کنه وخت مذهب د کلیسې او د ګرجیو نو حکمران او ګیرجا او دریم مسره جاگیردار دا درې وانه یو شی دی حکومت چلاو مذهب لیډران چې کومو د ګرجه او کلیسه پاپای روم او پادری هغه زر خرید مولاو ناغه په پیسو خرج نو د حکومت د ظلم حامیو ظالم حکمران سره غیږ کې ناست هغه خپل پیسې ته توجه د حکمران ظلم باندې ګوتن اوچولا درباری مولیان شو جاگیردار د خپل جاگیر بچکولو د پاره هم حکمران سره مرګره او ظلم زیاته په غریب کاو نو عوام د دغه نظام نه تنگ شو چلکه مولوی صاحب باچا صاحب او جاگیردار صاحب یو شوی دی عوامو تنگ شو خلق د ظلم زیاته نه او ډیر لوی تاریخ دی ډیر تاریخ تاریخ ته راغی چې وګوره ای باندې کتابونه لیکل شي ظلمونه زیاته اخر عوام راپورته شو او نه منو دا نظام احتجاجونه شروع شو فرانس کې فرانس نه بعد بیا رو رو رو تمام یورپ کې اخر دا چې عوامي احتجاج کامیاب شو باچه دا سه وغورځاو شاهي نظامو چې لری ک نوس بسکو اوس مو خپل عوامي حکومت جوړه جمهوریت دغه زینا جوړ شي عوام بخپل نظام جوړي باچه ختم شین شیت ختم دا ظالم دی چونکی شهنشاه سره خوا کې باچا دغه ناستو مولوی صاحب او د مذهب مونږ له نقصان راک دا ګرجو مولوی صاحب هم ته بار کې پادری ته وې د دې ګرجې نه غره بار رونه سي دا به سیاست کې کار نه او جاگیردار هم خلاف شو بیا خو جاگیردار پکې واپس رانه سرمایداران نظام شو واپس خو بهر حال دغه وخت نه دی مذهب د سوسایټي او اجتماعي زندګۍ نه بې دخله ک په سیاست کې معیشت کې معاشرت کې با د مذهب کار ني دونیم درې سو کالو شو چې مغرب مذهب د اجتماعي زندګۍ نه سکړې ده بې دخله کړې ده مونږ ته وسوي مونږ ته وي مونږ ترقی وکړه کامیاب شو مذهب هم لرک انفرادي کا اجتماعي زندګي نه وس مونږ کامیاب شو ساينس ټکنالوژي اسمان ته وختو تاسو هم دا مذهب د اجتماعیت نه سکه وباسه مونږ نه دا مطالبه را پوی دا وی په مطالبه دا مونږ سره په جمعه ته مونږ او داس جګړې نه دي جګړې باندې ځان پوي کې اصل جګړه سره دا مطالبه شروع ده مونږ چې مسلمانان دې مذهب د اجتماعي ژوندۍ نه وباسي اسلام به په معاشیاتو کې کار نه لري په اقتصادیات او سیاست کې به کار نه لري معاشرت کې به نه لري د جماعت کې الله الله کوي تکړه شه څنګه چې مونږ خپل پادری ګرځي تنه نه استره مزه کوي په شوس په مطالبه ځان ویخ کې مليانو طالبان خبر یې خلک سوې تاسو نه سم مطالبه جګړه سره شروع ده ځکه وایم صرف ټکه د جمهوریت نه ده ځان پوي کې ځان پوي کې څه شي شروع سي دي جګړه دا ده مطالبه مونږ نه دا ده او ای سره یو خطر ده دای دانشوران په دې سوچ دی چې مذهب غواره بیا واپس معاشره او سوسایټي تر روان دي مذهب بیا را روان د دنیا رخ داسې ده چې دا مذهب بیا دن را روان دي خلکو طرف ځکه اسلام هم لګیا دی خوريږي او خلق د دوی د نظام نم تنگ شروع ورو ځکه چې سونه فاشي او ریانی و نو حد او کنو نور نشته نو سوکی خاندانی نظام تباہ و برباد شو تنگ شو سرمایداران نظام خلق نه چول کړل تنگ شو د جمهوریت دغه لوبي دي چې پاکستان کې مولې دي تاسو دی وای نو خلک اوس لګیا دی واپس وی مذهب تر روان دي دای دانشوران وای خطر وسره صدا الکه سوسایټي او معاشره ته خو مذهب بیا را روان دی خو آیا دا مذهب د فرد په ځای باندې چرته اجتماعیاتو کې خو کار نه لري ونه شو په خبره اجتماعي زندګۍ کې او سوسایټي کې خو بیا عمل دخل نه کوي خطر دا وسره مو خو یو ځلسته د اجتماعیت نه کنه انفرادي خو دی خو عمل دخل خو به اجتماعیت کې نه کوي نو زمون جواب وره مون وایو چې مذهب مذهبي اجتماعیت کې بکار لري او اسلام خدای داسي خو به لري خو اوس نه لري نو دوی په دقه غم کې دی دوی دا صده د مذهب د واپسې صدی ده مذهب ته خلک واپس را روان نو دا دوی سره یره ده مونږ وایو چې وګوره قران سونه سړی وګوري کنه پیغمبرم چې کله راغلی دی او دعوت شروع کړی دی نو ټیک د انفرادي مهنت به کړی خو خطاب چرته فرد ته نه کړی چاته کړی دی یا قوم یا قوم خطاب چا سر دی سوسایټي سره دی اجتماعیت سره دی یا علاقې سره دی یا اهل مدین خطاب کوي انبیا اجتماعیت سره خبره کوي یا ویلی دی یا بنی اسرائیل قوم علاقہ کله غنا قوم غنا قوم بنی اسرائیل کنه دولس ډلې یا بنی اسرائیل او کله خطاب د دین نمبر شوی دی سره یا یوهناس اکم شو دا تمام انسانیت ګلوبلایزیشن ګلوبلایزیشن ګلوبل سوسایټي سره خطاب کړي ګلوبل خو پیژنې دغه خلافت کنه عالمی انقلاب ته د سوسایټي خبرې کې اسلام د سوسایټي نه بره د سغه د عالمگیریت خبرې کوي یا یوهناس اسلام به یوازې خاندان کې اجتماعي زندګۍ سوسایټي کې نه عالمی بین الاقوامی کار کم کار لري په شپ خبره نو دا یو غټه جګړه ده یو جګړه صدا ادا دا چې فردیت او دویمه خبره چې مذهب را روان نه نو دا به فرد نه علاوه اجتماعیت کې کار لري کنه لري نو دا بنیادی خبره دی بقره دی مضمون ته چې سړی وګوري نو سره موې فرد نه س اجتماعیت سره کار دی آغاز سوسایټي د خاندان نشوي دی د انبیو خطابونه یا قوم یا اهل مدین یا بنی اسرائیل او یا یوحناس تمام سماج او سوسایټي او اجتماعیت نو دا اصل بنیادی جګړه او مسله ده په دې بنور خبره ان شاء الله بیا کو قول قولی هذا استغفر